شه جی لم یجوز لهذه الامه قتال الکفار فی اول بل مثال گورا نو جائز لپاره دی دی امت دا میم غلط تا لم یجوز لهذه الامه دی امت تی پار جائز نو قتال دی کفار په اول الامر کی په اول الامر کی گورا قتال دی کفار جائز نو ولم یکن حين اذن هناك ولم یکن حين اذن هناك جند ولا خلافه زکه چالت حضور صلی الله علیه وسلم سره نه لخر و نه خلافت ثم لما هاجر النبي صلی الله علیه وسلم بیا کله چې حضور صلی الله علیه وسلم هجرت وکړ وصاب المسلمون او مسلمانان عاد المسلمون یعنی سر دغه سر اتل وظهرت الخلافه او خلافت ظاهر سو وتمكنوا من مجاهده اعداء الله ادو قدرت من دک په مجاهدی دی اعداء الله باندې چې هغه سره دو مقابله وکي انزل الله تعالی نو الله تعالی دا آیتونه نازل کړ بس دا رال بیا بیا دا ختم دن کی ندی بس اوس تر اخیره پورې جهاد حکم چدا شتا یعنی نسخ فی شریعت کی فیما یختلف الحکم باختلاف المزان دا به هغه سره لګی هغه به اختلاف فی الش هغه به نسخ فی الشرائع سره ولګی دا بل به نسخ فی الشریعت سره ولګی بیان ما کان علیه حال اهل الجاهلیه فاصلحه النبی صلی الله علیه وسلم دا بیا زبردست بیان دا بل ګرانو او خبو اوریدونکو او مینوالو که تاسو غواړئ چې دا خولای او رنگین کیسټ لاس ته راوړئ دا پته یاد لرئ صدائے حق کیسٹ مرکز دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خطر کیل مجاہد عزر علم سرا ملا بی دا کیسټ او همداشان نور کیسټونه د نړۍ د جیدو علماو تقریرونه هر قسم تلاوتونه جهادي ترانه نظمونه نعتونه به تاسو ته صداي حق کیسټ مرکز کې لمجاهد ورور زرالم سره ملاوي ومن الله توفیق الرحمن الرحیم باب بیان ما کان علیه حال اهل الجاهلیه فاصلحه النبی صلی اللہ علیہ وسلم پدی باب کے شاہ صاحب رحمہ اللہ دی خبر بیان والغواڑی چی کلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعثت بنو اسماعیل تا اولا طول امتونو تا طول عالم تا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعثت شوی دا خود دو اولنی مخاطبین اغا بنو اسماعیل و اغا بنو اسماعیل وو نو چې کله دی بنو اسماعیل ته د ده بعثت وشو او بنو اسماعیل ته دی راغی نو د هغه بنو اسماعیل چې هغه اهل جاهلیت و اهل کتاب سره هم ایغو خپل دین تحریف کړی و چې دو صحیح دین ونه اخیستی وی ادو په خپل خاندان کې هغه نبی دی اسماعیل علیہ السلام نا بیا مقصد دا دی چی دو پلارانو نکانو کی نو راغلی اغنا بعدا نو دو اهل جاهلیت و نو دی دو سه حالت و چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو تراتو نو چی کلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو تراتو نو دو کی سو ټوټه پوټه اصول او څه ټوټه پوټه فروع ئا د ملت ابراهیمی علیه السلام څه نا څه چه وو پاتی وو ټیک ته دو پکښې ته خپل ځان نه هغه د هغه چه کوم عمل طریقه به وه هغه خرابه کړې وه خو اصل به یې چه وو څه نا څه پاته وو روزې په فروعو کښې لکه روزه زکوة حج دا شیونه په اعتقادیاتو کې لکه توحید دا شیونه په بشپړ ټول جواهرو د پاره خالق الله تعالی ده څه نا څه درجې کې به دا اصول او اعتقادیات آ پکې تپاته و خو دوئ به پکې مقصد دا ده چې ګډوډي کړې وه او خلط فاسد به مقصد دا ده چې حق سره کړی و نو دې وجې نه اختلاط چه و دا ګډوډي راغلې وه نو حضور صلی الله علیه وسلم چه راغی نو هغه اهل د جاهلیت په دی حال باندې چه کړه مینده کړه نو تاسو ته مخکی ما بار بار بیان کړای دا چه دی هغه وخت شریعت ادی وقت نبی چی کم آئین او دستور را راڑی آدی اغ وقت اغا خلق و مزاج او حالات او محل وقوع او جغرافیه او د زمانې او د ټول شي نه پکې چه وي ملحوظ وي نو دارنګې د دو معاشرې چه کوم عادات احوال رسوم رواجونه وغیره وو هغه د حضور صلی الله علیه وسلم په شریعت کې دا منظور نظر وو نو حضور صلی الله علیه وسلم چه کوم داسی عبادات اصول یا داسی فروع چه آ بالکل پیغه حقیقت پاتا ہو چه کم حقیقت باندی ملت ابراہیمی کے ہو نو آ خو حضور صلی الله علیه وسلم دغسې پرېښودل چې کوم دو ځان نه پکې باطل رسومات او رواجونه او دا شیونه جوړ کړي وو نو هغه حضور صلی الله علیه وسلم بالکل قلع قمع یې وکړه او استیصال او استحصال یې وکړ بیخکنی یې وکړه دی هغو رسوم او چې کوم رسوم او کوم شیونه داسې وو چې په هغې کې دو مقصد دا ده چې څه فاسد شیونه ګډ کړي وو خو څه اصل پاته وو نو د هغې کې ترمیمات وکړه او چې یې وکړه اصلاحات یې وکړه نو بس شاه صاحب په دې ټول بحث کې د دې خبرې خدای لږ دا بحث مخکې داسې اجمالا اجمالا به دا خبره درته کوله نن دا بحث داسې لږ چکه چیړی او د هغه څه امثال هغه د اصولو څه مثالونه او د فروعو دا شیونه درته چه کړی بیانوی او ملت اسماعیلیه چه ده بنو اسماعیل دا د خپل پلار په هغه ملت باندې و بیا چه کله حضور صلی الله علیه وسلم زمانه نه درې سوه کاله مخکې تقریبا یو کس دو کې راغی دا د بیت الله شریف مجیور و عمرو بن لحی نو دا ارامی ډیر سیاح سړی و نو دی ګرځیدو نو هلته په وادی اردن کې په وادی اردن کې هلته یو کلی و هغه ته دی لاړ نو چې هغه ته لاړ هلته خلکو عمالقه قوم بقایا پاته و هغو بتانو ته چې کولې سجدې کولې نو ده ورته ویل چې دا څه کور دی چې دا مونږ باندې برانونه کوي چې مونږ څه ونه غواړو مونږ شفاعت کوي نو ده له مزه ورکړه هغه داسې مزدار شکلونه یې جوړ کړي نو ده ورته ویل چې یو ماته راکړه نو دو یو ورنه راوړ هغه ته نام هبل کېښود هبل او هغه په بیت الله شریف کې کېښود دا اول بت بت پرستی په عربو کې بنیاد د عمرو بن لحی چې دا ایښی ده دینه مخکې بت پرستی دا په عربو کې نه وه بیا چې ده هغه کېښود بیا یې خلکو ته دعوت ورکړ چې راجو دې ته به سجدې کو او داسې نو هغه خو یو جاهل امت و فترت زمانې وي هغه مخکنیو ادیانو هر شی محرف شوي و نو خلق براتلو او بیا خلکو ته حکمونه وکړه دی خو مزیور و د به خپلې مزې وې پکې چې دې په نام باندې تاسو ځناور چکو سوائب هغه مقصد دا چې پرېدو د بتانو په نام به یې پرېښي و او سمه ګله به وه بحیرې غوږ به یې ورسیرې کړی او د هغه په نام به یې چې وپرېښي و کنی فی نفسه دا عقیده د توحید او دا شینا دا په عربو کې چو موجود و ا بل خبره ده چې دو به شرکا جوړول چې دا به مونږ چکه شفاعت کوي کنه د جواهر خالق دو هم چو کویلا الله تعالی زکه بچ کله مصیبت وخت ور پیښ شو بیا به نور ټول بتونه ویل شو بیا به یو الله تعالی چې و هغه به یاد دارنګې به نور مثالونه در کوم خو هغه واقعې ټولې خپلې پکې راځي دا باب ختمون کیدا او آسان هم د مخ کې دې دې ټول مقصد دا دی چې اجمالی طریقې سره مباحث دې ټول چې دي آتیر شوي دي او ته ګورو باب بیان ما کان علیه حال اهل الجاهلیت فاصلحه النبی صلی الله علیه وسلم شاہ سے وائی ان کنت تريد النظر في معاني شريعت رسول الله صلى الله عليه وسلم کچرت تا دا اراده ای کچرت تا اراده دی نظر لرے پا اغا حکام او مصلحتون دی شریعت تی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فتحقق اولا نو تعول دی دی خبر تحقیق وکا حال الامیین هغه حالت مطالعه وکړه دی هغه حالت دی امیینو الذین هغه امیین بعث فیهم چی هغه کی دی حضور صلی الله علیه وسلم بعثت شوی او التي هي ماده التشريع اغا چ اغا ماده دی اغا شریعت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وا اول تا دی بنو اسماعیل مطالعہ کا نو دی پرتا سو البدایہ والنہایہ وګورو یا بل دی معتمد تف هغه چه کوم دی دی تاریخ کتاب او ګور چه دی وخت کی دی بنو اسماعیل سه حالات و و ثانیا او دوم نمبر کی بیا وګورا کیفیت اصلاحه لها هغه کیفیت او طریقې دی اصلاح دی حضور صلی الله علیه وسلم دی لرا بیا حضور صلی الله علیه وسلم دی دی معاشره څنګه اصلاح وکړه هغه بیا وګورا بالمقاصد المذکوره فی باب التشریع والتیسیر واحکام الملہ په هغې طریقې باندې لاقامة عوجها و ازالة تحریفها چی کوم په ملت اسماعیلیه کی خلقو څه کږی راوستی چی هغه نیغه کی و ازالة تحریفها خلقو په کی څه تحریفات کړی چی دی هغی ازاله وکی و اشاعة نورها او اشاعت دی نور دی هغه ملت اسماعیلیه کی دی لپاره حضور صلی الله علیه وسلم خدای پاک چو مبعوث کړی و ذلک قوله تعالی ملت ابیکم ابراهیم ادا مقصد دی دی قول دی الله تعالی دا چی ملت ابیکم ملت تی پلار دی تاسو چا چوکو ابراهیم علیہ السلام ولما کان الامر علی ذالک وجب ان تکون اصول تلک الملہ مسلمہ وسنتها مقررہ نو چی کلا خبر دا شان دا واجب دا ان تکون اصول تلک الملہ مسلمہ چی اصول دی دی ملت پا مسلمی وسنتها مقررہ اذ النبی صلی الله علیه وسلم اذا بعث الی قوم ځکه چې کله یو نبی مقصد دا د قوم ته استاوسی فیهم بقیت سنت راشده اپ یې خلکو کې دی هغه مخکنی ملت سنت راشده پاتې وی فلا معنی لتغییرها و تبدیلها نو دی اس معنی نسته چې نبی دای سی هغه کې تغییر او تبدیلی وکي نه چا کوم صحیح شین دی بل نبی مخکینی پاتې هغه برقرار پریدي بل الواجب تقریرها بلکہ واجب بیا دی اغی تقریر دا چاکم مخکنی شئینا صحیح پاتی لانه اتوع لنفوسهم واثبت عند الاحتجاج علیہم زکا چی دا اتوع دا لپار دی نفوس دی دوی چی دو سخ بر باقی پری دی نو دو بیا وای چی او واقعی هغه غلط غلط مول والے سمې کړه ګوره چې کومې صحیح دي کبه دا بالکل د موږ خلاف وای به خو به دغه ټولی کیسې بدلولې که دا ټول نه بدلی چا کومی صحیح دی هغه پریخودلی معلومه شوه چه دا مصلح ده او هغه واقعی په مونږ کی چه دا کجی ده نو دا اطواع وی بیا لنفوسهم ځکه د علم مناظره د دغسی طریقه دا ده چه څه به سړی ته پړی ور ورو کی څه شی نه به ورسره تسلیم غوندی کی چه یو سړی باندی الزام کوي کنه نو څه به ورسره ومنی داسی به ورسره لاړ شی او څه به مقصد دا ده چه کچ لو کچ دو والا خبره چه جوړه کی کنه بیا مقصد دا ده چه سی وشی نو هغه چی یو ور د مخکنی شریعت مطابق هسی وو او د شریعت خلاف په نه وو او د اسلام روح خلاف په نه وو نو کوم ضرورت وو چی حضور صلی الله علیه وسلم هغه بدل کړی وای نه هغه به برقرار ورته پریښودل ځکه چی هسی به شریعت خلاف نه وو او بیا به دا اتباع لنفوسهم سله او دا به اثبت وو عند الاحتجاج په دوی باندی چې په دوی به حضور صلی الله علیه وسلم حجت نیوه نو دی به په هغې کې دخل و ورته ویله به یې چې ګوره ولې چې کومه خبره د تاسو صحیح ده هغې کې خو ما تاسو ته غږ نه وکړو ګوره هغه مې تاسو ته پرېښودله هسې تاسو په دې مسئلې باندې سر خلاص نه شه جی وکان بنو اسماعیل توارثوا منهاج ابيهم اسماعيل او بنو اسماعيل چې دو دغه په میراث کې هغه طریقه د خپل پلار اسماعیل علیه السلام چلاوله دغسې صحیح روان وو فکانوا علی تلک الشریعه نو دو په دغې شریعت باندې روان وو الی ان وجد عمرو بن لحی تر دې چې دا حرامي چې ده که نه عمرو بن لحی دو مینده کو فادخل فیها اشیاء برائیه القاصد بیا داخل کړ دی امر ابن لوحی په دی ملت اسماعیلیه کې څه شینا د خپل رائے قاصد دی وجنا خپل فاسد رائے دی وجنا د ارامی په کې څه شینا داخل کړ فضل و اضل خپل گمراه شنور خلق گمراهی او تاسو بحیرې دي دو په نامه مې پرېدو هغه غوږ کې به یې دالته سوری ورو کړ داسې به یې ور چیر کړ داسې به یې چیر ورکړ بس دا به یې د بتونو په نام باندې وه چې چا خوراک پرې کاوه چا فصل کې به ګرځېدلی چا به څه ورته ویله نه لکه اوس په پنجاب کې ځنې دي پیران واله هغه هغوی پسونه یي غوټ غوټ نو هغه ګرځي خلک ورته مټایي اچوي څوک څه کوي څوک څه کوي دا هغه دی مقصد دا دی چې عمرو بن لحی چې کوم شرک ابتدا کړې وه دا د هغې چې دا بنیاد ده چې سړي وس وي نو دا د سړی ونیسي او ښه دی ټیټ چې کې وغربوي سم یې برابر کړي دا د هغ شرک هغه بالکل آثار دي چې بل ابتدا د شرک چې و هغه شوی و دا هغه کوي تاسو په دې پوه نو دا ډېر دا دونه شرک کوي د بریلیان ځنې چې هغه د ابتدایي مشرکینو نه پسې ورواړېږي دونه شرک کله کوي دا ډېر بدترین خلک دي دا بریلیان نه دی دا ډیر بدترین خلق دی اکثر خو اعتقادی مشرکان ډیر جوړ شوی بلکل دونه خطرناک خبره یی دا بریلیت ډیر لری لری ګرځو دا د شنو پټکیو وال نه ډیر خطرناک سم په پوه شئ چې ته وګورې که نه رنګ یې ته یې ګورې که نه داسې بېدینه غوندې ښکاري که نه دا بدعتي سړی چې وي او داسې هغه که نه دا رنګ یې نه داسې څه نور پکې ته نه ښکاري چېرته بدعتي سړي کې به داسې نور غوندې یا چمک غوندې دا به پکې محسوس نه کړې، هغه د وحدانیت خو یو خپل نور وي کنه شه جي. فهنالک بطل الدین واختلط الصحیح بالفاسد نو په دغه وخت باندې بیا دو دین باطل کو او اختلاط ته صحیح فاسد سره وکړو وغلب علیهم الجهل والشرک والکفر او شرک او کفر او جهل دا په دو باندې چس غالب شو نو چې کله داسې خبره وه نو الله تعالی د حضور صلی الله علیه وسلم بعثت ترې وکړ چی د بنی اسماعیل دغه عوج او د کجی چه کی دا نیغه کی فبعث الله سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارواست او خدای پاک مقیما لعوجهم لپاره دی دی چی اقامت تی اغا کگی دی دو کی ومصلحا لفسادهم او اصلاح او دی مصلح شی لپاره دی فساد دی دوی نو چې کله حضور صلی الله علیه وسلم د دو په حالاتو نظر واچاو فنظر صلی الله علیه وسلم فی شریعتهم حضور صلی الله علیه وسلم د دو په شریعت کې نظر وک فما کان منها موافقا لمنهاج اسماعیل علیه السلام نو د دو په هغه موجوده کارو کې کوم موافق او هغه طریقې دی اسماعیل علیه السلام سره هغه سره موافق شایو او من شعائر الله یا کوم شاعر الله او ابقاه هغه باقی او تپری خدل وما کان منها تحریفا او افسادا او من شعائر الشرک والکفر یا چکم تحریفات و یا دو بالکل اغا افساد و یا شعائر دی شرک او دی کفر جوړ کړی و ابطله اغا حضور صلی اللہ علیہ وسلم باطل کړو وسجل علی ابطاله ادی اغا په ابطال باندې مہر ولګاو یعنی همیشه دی پاره چکړه باطل کړو استمر علی ابطاله شاجی وما کان من باب العادات او چه کوم عادات و شی نه وو عادات د قبیلې نه وو وغیرها فبین آدابها ومکروهاتها نو د هغه آداب او مکروهات وغیره دا شی نه ورته بیان کړو مما یحترز به عن غوائل الرسوم داسې طریقې سره حد بندی ورته وکړه د عاداتو چه کوم عادتی امور دی عادات داسی طریقے سره حد بندی تو وکړه چې به احتراز رئیسی دی هغه مصیبتونو دی چانه رسومونه دی رسم و رواج نه احتراز راشی او مقصد دا چه صحیح طریقه سره دی هغه عاداتو حد بندی ورته وکړه ونهی عن الرسوم الفاسده او حضور صلی الله علیه وسلم نهی وکړه دی رسوم فاسده ونا وامر بالصالحه او چه کوم رسوم صالحه دی هغه ورته چه وکړه امر وکړه چه دا کو وما کان من مسئلة اصلیة او عملیة ترکت فی الفطرة ا چې کوم داسې مسئلې وې چې اصلي وې یعنی اعتقادي کیسې وې یا عملي کیسې وې یعنی فرعي کیسې وې ترکت فی الفترة خو د فترت په زمانه کې آ پریښې شوې وې بلکل آ په دو کې نه نفیا موجودې وې ځنې اعتقادیات او ځنې فروعي شیونه نه په دو کې اثباتا موجود وه نه په دو کې نفیا موجود وه نو چې کومې داسې کیسې وې او په زمانه د فترت کې بلکل غایبې شوې وې اعادها غزة طریة کما کانت نو هغه بیا ورته حضور صلی الله علیه وسلم واپس رزمدی کړی او بالکل تر و تازه یې ورته راوړی فتمت بذلک نعمت الله نو پدې سره دی الله تعالی نعمت دی الله تعالی انعام آپ بنو اسماعیل باندې چس پورا شو واستقام دینه او دے اسماعیلی دین اغا مقصد چوس استقامت وشو او دے سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین چس آمضبوط شو او بالکل چه سه پورا سه وکان اهل الجاهلیه اوس دا خبره تکي چې اهل جاهلیت هغه غټ غټ شینا دا مقصد دا چې منل غټ غټ اعتقادیات او عقیده دو وی خو سپ کې ته ګډوډیګانې شوی کړي وی دا رنګ سفرو عشینا دو منل سفرو عشینا سابقا دو منل خو ګډوډی پکې کړي وا نو حضور صلی الله علیه وسلم دغه چوکړه اصلاحات وکړه وکان اهل الجاهلیه او اهل جاهلیت فی زمان النبی صلی الله علیه وسلم په زمانه دی نبی علیہ السلام کی یسلمون جواز بعثت الانبیاء دو تسلیم کاو جواز دی بعثت انبیاء دو عقیده داوا چې بعثت انبیاء جایز دا او بعثت انبیاء ضرورت شته دا نو دا عقیده دوه ويقولون بالمجازات دارنګه دوئ په مجازات باندې قول کاوه چه ښه اعمال وکړي ښه بدله به وي چه بد اعمال وکړي بده بدله به وي دا عقیده یې وه ويعتقدون اصول انواع البر او دوئ اعتقاد دې هغه اصولو د انواع د بر وه د بر چه کوم اصول دی طهارت سماحت وغیره دا شی نه د دغو هغه اصولو اعتقاد یې وه چه طهارت ښه شی ده عدالت ښه شی ده سماحت ښه شی ده دا اعتقاد یې وه ويتعاملون بالارتفاقات الثاني والثالث او خیر د کدو کی ارتفاق ارتفاق رابع نه او او د عرب یو مرکزی حکومت نه خو لیکن ارتفاق ثانی او ثالث نه دو دو هم مقصد دا چې ایغه نه عاری نه بلکې سنا سه یو قبایلی نظامونه و د هر قوم به یو سردار و آب مشر و سبه قوانین و سبه مقصد دا چې اصول و سبه ضوابط و آ بل خبره دا چې ارتفاق رابع ته دو زړه کې دو خو د هغه دو خپلو قبایلو کی هغه د افتراق او د تفرقی دی وجی نه دو ارتفاق رابع قایمولای نه شوای ځکه چه دو جنګونو نه او یو بل قید کولو نه مړولو نه اوزګار نه وو کنه دو په دی پوهیدل چه یاره مونږ د پاره هم یو مرکزی حکومت وای خو به هر حال قبایلی نظام پکی ته چه موجود وو قبایلی سیستم هغه پکی ته وو او باقاعده به یو مشر وو سردار به وو. اوس شاه سوی چې ته به وایې چې نه سړی دا شیونه څنګه و پکې بیا دا لیدو کیسو نه مقصد دا ده چې هغه و پکې سرکشي و پکې ظلم و پکې تا بغاوت و شاه سوی چې دا د ما خبرې ته څه نقصان نه ورکوي او دا د ما خبرې سره منافي نه دي اصل کې په دو کې فرقتین و فرقتین و يو هغه خلق وه خو دا دواړه فرقې چي دي دواړه فرقې دا مقصد دا دی چي دې خبرې ته چي کومه ما وکړه هغه ته څه ضرر نه ورکوي آ فرقتين دا ودو کې ولا ينافي ما قلناه وجود فرقتين فيهم ام منافی نه دغه خبره سره چکم مونږه وکړه وجود دی فرقتینو په دوی کې و ظهورهما و شیوعهما بخلاف الملت او دا شیونه به د ملت خلاف کارونه وو دا ولی دو کول لغلبت نفوسهم وقلت تدینهم لوجه دی غلبی دی نفوس دی دوینا او لوجه دی قلت تدین دی دوینا دو پا دین سرا متدین نو او دو باندې نفوس غلبه کړي و دی وجنه بدو دی ملت خلاف کارونه کول فاولئک انما یخرجون عن حکم الملت نو دا با دی حکم دی ملت نه خارج شو پدی سره پدی کارو سره بدو دی ملت نه چشو خارج شو لیکن شاہدین علی انفسهم بالفسق دو با شاہدین و پخپل جانونو باندې په فسق سره چې واقعي مونږ فساق یو او دو با زین دا تسلیم کوله چې دا مونږ غلط کار کو پدی با پیدل چې دا مونږ صحیح کار نکو او دا دی ملت خلاف کار کو پدی باندې با طاقت نلاره د تحقیق تام هغه چی هغه صاحب ملت کوم کس کړو ولا یقلدونه او نه دو دی صاحب ملت تقلید کاو ولا یسلمونه فیما اخبره انا با دو دی صاحب ملت خبر منلا چی کوم بای ورته وکړه فهم فی ریبهم یترددون نو دو پخپل شک کی متردد و علا خوف من ملئهم سرد خوف تی دوی ندی چانج دی اغا خپل جماعات و سردارانونا ويرونهم خارجين من الذين خالعين ربقة الملة عنها او دو به دا خیال په کاؤ چی دا مقصد چی کومو خلقو اغا ربقة دی ملت اغا دی ملت اغا لڑی اغا دی ملت اغا غړوان دی آئے دی خپلو سټونو نا اوباسلی دا دا به په ایغا کی ګڼل او دا با اغا نورو خلقو به خو نه ګڼل و اذا کان الامر علی ما ذکرنا من الانکار نو چې کله به خلقو په دو انکار هم کاو وقبح الحال ادی دو حالت پای بد هم ګاڼه فخروجهم لا یضر نو که دو بدی ملت نه وتلی و نو دی ملت ته څه نقصان نه ورکاوه ملت په بیا هغسی څه ناڅه چه و برقرار و دوم نمبر هغه فرقه وه دو کی والثانیه او دوم هغه و الجاهلون الغافلون هغه جاهل غافل الذین هغه لم يرفعوا رؤوسهم الی الدین چه دو به دین طرف ته چرته سر نشی ګاو دوهم هغه فرقه وه چی هغه به بلکل په دین پوهیدل نه ولم یلتفتو لفتتا اصلا او هغه دین طرف ته بلکل څه قدری التفات نه وو وکان هؤلاء اکثر شیء فی قریش وما والاها ادا هغه اکثر خلق وو په قریشو کې چې کوم قریشو سره قریب پراته خلق وو دا بلکل بیا د دین نه چو غافل وو لبعد عهدهم من الانبیاء دا ځکه لوجد بعد عهد دوی نه د انبیاءونه دوی ته نذیر نه و راغلی هغه سابقه د عیسی علیه السلام نه بیا د بیا دوی ته نذیر نه و راغلی هغه خو ډایرکټ دوی په قوم کې نه و چې ته هغه ویروې نو بل دوی کې دا فرقه وه نو عرب مقصد دا چې په دې دوه ټولو باندې و یو فساق او زنادقه و او بل مقصد جاهلون غافلون و خو فساقو به چې د کوم کارونه کول دو به په خپل جان باندې شاهدینو چې دا مونږ صحیح نه کو او زنادکه چی کومو هغه په ناقص فهم باندی پیدا شوی وو هغه ته که صاحب ملت ډیری خبری کولی دو دا نه تسلیم کوله او بل هغه جاهلون غافلون وو چی هغو دین طرف ته هډو پام نه وو هغو ویل چی که به مونږ دی لپاره پیدا یو چی یو بل سره به چکو جنګونه کو او په اوښانو او په دغه باندی به په یوی یوی معمولی کیسه باندی چی اوښ مخکی بل وسکاوه بل وروسته نو په دې باندې به کالونه کالونه مونږ جنګېږو دوی دا خیال و چې که مونږ خلقت دغو شیونو دپاره چېرته شوی ده دونه جاهل و دا معاشره چې وه خو دې باوجود بیا هم هغه د ملت څه نا څه یو ډانچه غوندې بیا په دې معاشرې کې چې وه ملت اسماعیلي څه نا څه ډانچه پاته وه ټیک ته محرفه وه او فاسد ورسره ګډ شوي خو څه نا څه ډانچه هغه چې وه پاته وه او دونه درجه کې ملت څه آثار پاتې وو چې که په دو باندې حجت قائم شي نو په قائمېدلی شي او دو باندې که الزام وشي نو الزام دو طرف ته متوجه کېدلی شي دونه اندازه به مقصد دا چې بیا هم دونه اندازې ملت څه ناڅه پکې ته چو پاتې وو غیر انهم لم یبعدوا عن المحجه وګوره غیر دې دینه خود دې محجینا او مقصد دا دی چی د دو چپ والی آ بلکل متحقق کیدای نشی یا دو سره مناظره بلکل کیدای نشی نا دونه هغه په کتاچو پاتی وو چی دو قابل د الزام او قابل د اقحام او قابل د دی وو چی په دو باندی حجت چه سی قایم شی او دو د هغه طریقی نه پورا کافی لری والی سره لری نه وو یعنی دا قابل اصلاح معاشره وه قابل اصلاح وه. فمن تلک الاصول دی اغو اصول نداو القول دو پا دی قول کاو القول بانه لا شریک لله تعالی فی خلق السماوات والارض وما فیهما من الجواهر گورا دو اللہ تعالی سر شریک نہ گانو پا خلق تے آسمانونو کی اوزمکو کی وما فیہما من الجواہر اچ کم پا آسمانونو آزمکو کی جواہر دی پدی کی دو اللہ تعالی سر سوک شریک نہ گانو ولا شریک له فی تدبیر الامور العظام دا تاسو ته مخکې ما د توحید شرک مسئلې کې پورا وضاحت کړی ولا شریک له فی تدبیر الامور العظام ادو الله تعالی سره په تدبیر دی امور عظام چې د غټو غټو کارونو په تدبیر کې دو الله تعالی سره څوک نه شریک کول نو په خلق جواهر کې دو الله تعالی سره څوک نه شریک کول او په تدبیر دی امور عظام کې دو الله تعالی سره څوک نه شریک کول او پته ولګیدله چی چنانچه دا معاشره قابل د اصلاح د توحید په مسئله کی ده کنه ده وانه لا راد لحکمه او دو دا عقیده وا چی د الله تعالی حکم هیڅ چوک نسی واپس کولای ولا مانع لقضائه او د الله تعالی فیصله دی پر هیڅ معنی نشتا اذا ابرم وجزم کله چی مقصد دا چی لیقولن الله دوی چه وایی چه دا چا پیدا کړی الله هو خلق الجواهر صرف خالق چوک باله الله تعالی وقوله تعالی او دا دا کول دی الله تعالی بل ایاه تدعون بل ایاه تدعون چه کله بیا دوتا ور پیش سی بیا ورتیل چه بیا تاسو بیا نور سوک ولی نر بولو بیا خو صرف الله تعالی ر بولو دین پتہ ولګی چه دو بدغه سی زینو کی صرف الله تعالی تبیا ناری کولی وقوله تعالی ضل من تدعون الا اياه